او یو بدل احتمال نه نو هغه دې ته ویل کېږي چې دې په ما قبل مشتمل سو کوی ما قبل په د مشتمل سو کوی دې په ما قبل باندې څه شی مشتمل یو هغه بدل غلط ته نو دی وی د ما قبل نه بدل دی حکم بدل له په دې سلور کې وی بدل کل له بدل کل معنا دا چې ما قبل مصداق او د دې مصداق د دواړو څه شی ری یو شی اوس دې بدل له ما قبل نه په ترکیب کې دا بدل نه خو په صراط مستقیم کې سورای ذکر شوی وی دوا یو دغه صراط المستقیم کې یو د صراط مستقیم نه مراد طریقه حق وا او زه مرایدار و چې دا غینه مراد ملت اسلامیو یو دا چې طریقه حق او به مدار چې ملت اسلام او چې دا غیره طریقه حق مراد کې زمونږ د پیغمبر یو کده نور وي زمونږ د پیغمبر یو کده نور وي نو هغه عام دی صراط الذین انعمت علیهم دام سی شریعه ځکه د منعم علیهم تفسیر په اولایک الذین انعم الله علیهم من النبیین صدیقین شهدا صالحین په دې سره تفسیر شعر اغا معام دا معام بدل معام مبدل عنه معام او کچا تفسیرات مستقیم نه مراد چرته څه شی واخلې صرف ملت اسلامی نو بیا به دا عام بدل شي د خاص نه نو دې کې بیا یو تکلف ضرورت هغه تکلف دار چې وای دا زمونږ دین بنیادی حواله سره ټول ادیان لره مشتمل دی نو په دې اعتبار دا داسې دی لکه ټول دینونه شو نو دا یو تکلف په پکې کوي ورنه که تکلف نه کې نو عام به بدل شي چانه دا اوله خبره واخله چې تکلف ختم شي هغه عام او دام څه شي د بدل د اول نه خو بدل کله او هو فی تقریر تقریر العامل دا او فی حکم تقریر العامل دا بدل په حکم د تقریر د عامل بدل په حکم د تقریر د چا کی د عامل مولانا اصلي خبره دار چې بدل توجه راکاو بدل مقصود بالنسبه په مقابله د مبدل عنه کې بدل مقصود بالنسبه په مقابله د مبدل عنه د مقصود بالنسبه چې اوس د مقصود بالنسبه د مقصودی مقصود بالنسبت سو کی هغه بدل مقصود به نسبت په مقابله د مبدل عنه کې اوس کدا نسبت دیاول کې ذکر کای د کې نه ذکر کای نو دې به نسبت پاتې کیږي او کدا د لپاره ذکر کای او د مبدل عنه د لپاره نه ذکر کای نو هغه به نسبت پاتې کیږي نو ټیک ته چې مبدل عنه خو مقصود به نسبت نه خو نسبت خو ورته ای کنه نسبت خو تکیږي خو مقصود به نسبت نه کنه نو کده تکای هغه پاتې کیږي او کاغه تکای نو نو دواړو ته نسبت پکار دی اگر چې اول ته تبعانی او د تبسه مقصودان خو نسبت چا ته پکار دی دواړو ته ولی دا نسبت دا مدلول تضمنی دی په عامل کې نسبت خو عامل غواړي کنه نسبت خو څه شي غواړي کنه عامل غواړي کنه غواړي غواړي اته به نسبت مدلول تضمني و بغیر د مدلول مطابقین څنګه راځي نو عامل هم پکار دی نو چې عامل پکار دی نو مبدل عنه کې چې کم عاملی او رستو بدل ذکر شي نو هغه عامل بدل را مقرر کې هغه عامل به بیا ذکر کې دکې تقدیر به یو کې ځکه چې نسبت د تپکار دی نو نسبت خو به عامل نه کنا نو ځکه خلک کوي چې بدل په حکم د تقریر د چا کی د عامل کې دا بدل د سی لکه دل چې عامل مستقلا تارا وړي نو بدل په حکم د تقریر د چا کی د عامل کې بیا وې ما خبره بدل مقصود بالنسبت په مقابله د مبدل عنه کې د سنه شکوله چې دی بالکل خالی کی ادم نشي خالی کوله دواړو کې نسبت پکار دی خو مبدل کې طبعا او غبل کې مقصودا او رسالتن ولې دا نسبت خو مدلولی تضمنی په عامل کې نه د چا تذکره پکار ده دا عامل بیا تذکره پکار ده چې بیا تذکره د چا وشي دا نو ځکه خلک کوئی چې بدل په حکم د تقریر د چا کی نو عامل خو سره یې نه کنه خو په حکم د تقریر د چا کی دا دا په حکم د تقریر د عامل کی من حيث د دې حیثیت نه چنه مقصود بالنسبت چې د مقصود بن نسبت نو نسبت په غیر د عامل نه راتلی شي نه نو عامل ور سره مقرر کړي وفائدته التوکید سره غرض مفسر هغه فائدہ بیانې د بدل او د پر سوال کې فائدہ عامه بیانې او د فائدې عامه سره د پر سوال کې چا به مولانا چې هر کله د په حکم دا د ما قبل مبدل عنه دی او دا بدل دی او د مقصود بالنسبت دی د مقصود د مقصود به نسبت کنه او د بدل کل د ما قبلنا نو بدل کل کې خو بدل مبدلا نو دواړه یو شی نو بیا ذکر کوي سره دا خو استدراک دی دا څه شی دی د استدراک نه دی وفایته التوکید فائدہ دې بدل کل څه شی توکید نو دا اهمال نه دی بلکې دا مفید د فائدې لري چې تاکید مستفاد کی څوک مستفاد کی وفایته فائدہ دې التوکید توکید دی وفای خ و تنسیس او تنسیس تعالی په دې خبره چې طریقه د مسلمانانو هغه مشهود علیه بالاستقامت تا طریقه د مسلمانانو یعنی د مسلمانانو ذکر شو نو چې د مسلمانانو کمالار ده نو هغه د څه برابر ده چې صراط مستقیم په هغه دومره برابر نه لکه انعام تعالیهم د لار کې ده دا په وصف د استقامت کې دا ما قبل نوم ډیر دلالت ډیر دلالت کوي دا ما قبل نوم دا مونږ څه پوه نشو اے جن الصراط المستقیم او خیرات الصراط المستقیم لار برابر نو لار برابر د صراط مستقیم دا دا مستقیم په استقامت دومره دلالت نه کوي لکه صراط الذین انعمت علیهم چې ور باندې څه کوي دلالت دا طریقه د مسلمانانو د سره چې په وصف د استقامت کې دا د مستقیم لفظ نم په دې ډیره دلالت کوونکی ده تنسیس ته علا پدې چې طریقه د مسلمانانو هغه مشهود علیه د په استقامت علا کد وجه وابلغه په ډېر اکد وجه سره او په ډېر ابلغه وجه سره ځکه دا ګرځول شي د پشان تر تفسیر او د بیان له د ما قبل د پاره دا پشان تر تفسیر د پشان ته د بیان در ما قبل د پاره صراط مستقیم په واسطه استقامت دومره دلالت نه کوي لکه صراط الذین انعمت علیهم چې ور باندې د خلق د په وصف استقامت کې ډیره زیاته مشهوره معروفه ده فکانه لانه دا ګرځول شوی د پشان در تفسیر او د بیان له حدود لپاره فکانه گویا کې دا من البین الذی دا راغ واضح خبر نه را لا خفا فی په دې کې خفا نشته چې طریقه مستقیمه به هغه چې هغه طریقه د مؤمنانو نو چې کومه طریقه د مؤمنانو ده نو هغه صراط مستقیم هم په استقامت باندې ډېر دلالت کوي وقیل الذین انعمت علیهم الانبیاء غرض دا علامه موصف د دې عبارت نه د الذين انعمت عليهم د دې مصداق ذکر کړي نو د دې مصداق کې اول قولدار چې انبيات مراد دي چا ویل چې اصحاب د موسی او د حضرت عیسی علیهم السلام ته مراد دي مخکې د تحریف نه او مخکې د نسخ نه اصحاب د موسی ته مراد دي مخکې د تحریف نه ځکه موسی علیه السلام قوم چې د تحریف نه وکړي نو نام ته علیهم هغه ته او د حضرت عیسی علیه السلام چې کم حواریانو کم خاص خلکو لا چې زمونږ د پیغمبر بعثت نه وشته بعثت د دین وړاندې دا خلق منعم علیهم خو کوم خلکو چې تحریف وکاو او یا کوم خلکو چې نه تخصو شریعت ته حضرت عیسی بیان کې عمل کاو نغه بیا منعم علیهم نه دی هغه غیر مغضوب علیهم ولا الضالین ابیا ضالین دی گمراه دي تاسو په شوي کنه وقیل چاویل چې اصحاب د موسی او د عیسی علیه السلام دي مخکره تحریف نه د لفظ نشر مرتب دی موسی سره لګي ځکه چې حضرت موسی علیه السلام د ملت نفخه خو زمنګ په دغه نه راغل کنه په حضرت عیسی راغلی و نو تحریف د دې سره لګي امخ کې د نسخ نه د نسخ سره چا سره لګي د حضرت عیسی علیه السلام آی سره لګي خود په قیله سره ذکر کړ نو اشاره کوي تمریز ته په کاردار چې خبره مونږه عامه واخلو انعام څه ته وي ایصال د نعمت ته وي او دا په اصل کې هغه حالت ته وي دا انعام په اصل کې ایصال د نعمت ته وي ادا په اصل کې هغه حالت ته وي یستل ذهل انسان چې خوغي غني انسان نو بیا اطلاق شه د لما لما لام په معنا دا علا ما پاغه چیزونو باندې یستلزه چې دی دی خګنی من النعمت دا د نعمت نه ماخوذ دی وهی لین غا لین دی مولانا نعمت پاسل کې هغه حالت ته وي چې سړی خوندوري ګړي انسان نو بیا اطلاق شعر پاغه شی باندې یستلزه چې هغه سړی علامه او هغه شی چې هغه شی سړی خګړي انعام تعلیم انعام ته مشتقی دی کنه دی په دې کې انعام پروت دی نو دی وی انعام څه ته وی وی نه انعام ایصال د نعمت ته وی چې چاته نعمت اورته نو نعمت څه ته وی نعمت هغه کیفیت ته وي چاته وي هغه کیفیت ته چې مانا خوري نو دا مانا چې کړه د څه خوري او کیفیت محسوسې پر دماغو کې سره محسوسې نو اثر کې دا کیفیت ته وي او بیا خلک معنی ته څه وي وې دا د الله نعمتونه دي او انګورو ته وې دا د الله نعمت ته دا وی د الله نعمت دی نو دا ټول مثال په تور باندې د الله تعالی نعمتونه دي نو اصل کې نعمت هغه کیفیت ته وایي کنه دا سړی داس کوي خو بیا اطلاق علی ما پاغه چیزونو باندې کیږي ولی چون کې دغه چیزونه سبب دي د کیفیت نو دا چیزونه سي نو دا اطلاق د چا دی په چا باندې اطلاق د مسبب دی په سبب باندې دا اطلاق د مسبب دی په چا باندې په سبب باندې